خدای پاک خپل حکمتونه یی نو دا تو ته وګوره د هندوانې دونه نری نری ولی دی او دوره غټه هندوانه ده پوری او بیا ام لاندې کښېنه ورته ویل دا څونه غټ بوټی ده د ام واړه دونه دونه امونه دي پوری په کار خو دا د عقل تقاضا خو دا ده چې د هندوانې پورته وای او دا امونه کاته په دې نری شي پوری وای نو ورته ویل چې ښه خدای پاک په دې کې حکمت خو ماته پته نشته زمیندار سره یې زه دا به بیا چېرته ملایانو نه تپوس کو نو په دې کې وایي دوه څملاست کړل ستړي شوه یو ام لاندې چې یو طوطي راغی یو ام یې هغه کړ چک یې ورکړ نو هغه ځای هغه هغه یې پرې کړ نو ام د هغه هندو په سترګې ور واچېده سترګه یې ووتله اور پاسېد ورته ویل چې هله شه بس کلمې راته وایه زه مسلمانې ډوتلې ولې ورته ویل چې واقعي په دې کې خدای حکمت ته اوس مې یوه سترګه ووتله که دا هندوانه دې دې په ځای وای سر به مې مات وه خو کم سے کم شپږ کیلو پنځه کیلو نه خو کمه هندوانه نه نو اوس په مې سر ماتو واقعي په دې کې خدای چې دا خپل حکمت تا ښه جي اوس مسله دا ده اوس رئیس حیوان په حالاتو کې نظر وکړه انظر الى آیات الله فی الحیوان ثم انظر الى اصناف الحیوان تجد لكل نوع شکلا وخلقتا بیا ته نظر وکړه په اقسامو د حیوان کی ته به مومی هر یو د پاره شکل او خلقت علاحده علاحده څوک په څنګه یی څوک په څنګه یی کما تجد فی الاشجار لکه دا تفاوت تا په اشجارو کی مینداو وتجد مع ذلک لها حرکات اختیاریه او بل دونه دا چی اشجارو کی خو حرکات نه وو دغسی او ته به د حیواناتو پر حرکات اختیاریه هم چه کئ میندای چی دو په خپل اختیار سره حرکات کئ و الهامات طبیعیه او په دو کی خدای پاک خپل الهامات طبیعی اچولی طبعا په دو کی خدای پاک څه الهامات اچولی په دی حیواناتو کی ګوره لمر یی وشی نو طبعا په ده کی دا وشی چی لاړ سه هغه بوټی سوری ته سکه ودریږه نو طبعی الهامات په دی کی وی و تدبیرات جبلیه او څه جبیلی تدبیرات وی پکی څنګه دا مقصد دا دی چی دا تاسو کربول لیدلی ده دا چپکلی چی کله په دی هغه خواته یی هغه حیوان ته وردرومی دا واړه واړه چی کوم حشرات وی دغه ته وردرومی څنګه غلی غلی وردرومی داسی ښکاری سړی غوندی نو دا تدبیرات جبیلیه هم خدای پاک په دی حیواناتو کی ایښی دی یمتاز کل نوع بها چه هر نوع په دې سره څه ګرځي ممتاز ګرځي فبهیمة الانعام ترح الحشی ترع الحشیش اوس ګوره بهیمة الانعام چې کوم دي دا ګډې بیزې غویان دا شینا دا واخه اخري وتجتر او بیا یې خوند وباسي بیا یې راولي له نس نه او بیا یې خولې کې څه کوي وړی والفرس والحمار والبغل ترع الحشیش او دا بیا واخه خوري لیکن ولا تجترو لیکن هغه مقصد دا چې شخوند نه وای هغه بیا خلی تر وباسی نه دارنګي وګوره والسباع تاكل اللحم سباع غوخي خوري والطير يطير في الهواء هر نوع خپل خپل سدي افعال دي او خصوصيات دي والسمک یسبح فی الماء او کب څنګه بیا مقصد دا دی چی لمبو وهی په دی هغه کی اوبو کی ولکل نوع من الحیوان صوت غیر صوت الاخر هر یو ځان له ځان له قسم قسم چه دی اوازونه دی ومصافدت غیر مصافدت الاخر هر یو دی جماع خپل خپل طریقې دی خپل مؤنث سره څوک په څه طریقې د حیواناتو کی خپل مؤنث سره جماع کوي څوک په څه طریقې کوي دا خدای پاک دوئ ته په مقصد دا د الهامی طریقی سره دا غورځولی وحضانه للاولاد غیر حضانة الاخر او هر یو د اولاد تربیت کئ په پوه شی چی هغه بل نوع ئې په هغه انداز سره نه کئ څوک په کومې نوع سره د خپل اولاد تربیت کئ څوک څنګه تربیت کئ تاسو نه ګورئ حیواناتو کی پیشو څنګه د اولاد تربیت کئ سپی څنګه کئ بیا مقصد مرغۍ څنګه کئ کوترې څنګه کئ وشرح هذا یطول او شاه صاحب وی چی ما به دی دی تر ته وضاحت کړی وو خو دا خو به بیا خبره ډیره اوږده شي شاه جی وما الهم نوعا من الانواع الا علوما تناسب مزاجه او ند الهام کړی شوی وی نوع من الانواع ته مگر دی ایغو علومو چا دی ایغه مزاج سره مناسبی هر یو حیوان ته خدای پاک دی ایغه مزاج سره مناسب علوم چی دی ذهن کې ورغورځولی دی چې ته داسې کا او ته داسې کا او ته داسې کا و الا ما يصلح به ذلك النوع کنی بیا خو په دې سره مقصد دا چې د دې نوع صلاحیت نه راته نو هر یو ته هغه مناسب چې دي خدای پاک هغه غورځولي دي علوم وکل هذه الالهامات تترشح علیه او دا ټول الهامات چې په دې حیوان باندې هر ټپکاو کېږي وریږي من جانب بارئها دی الله طرف نه پرادرمی من قوت الصورت النوعیه ادا ټول مرهونی مینت تی چاوی دی صورت نوعیه وی یعنی دی هر حیوان صورت نوعیه دی خپل خاص شکل دی خاص قسم جماع دی خاص قسم افعالو دی خاص قسم حرکات و سکناتو دی خاص قسم اوازونو چه کئی تقاضا کئی یعنی دی هر یو اغا صورت نوعیه دی علیحده علیحده شئینو تقاضا کئی لکه وګوره ومن احکام النوع ما یعم الافراد دارنګ تعوم دی ثمراتو دا فی تشابکها دا ټول مقصد دا چې هغه خپل صورت نوعیه سره چوي ګډ مډ شوي دا شینا نو دیو جنا دا دوتا خاص قسم لون او خاص قسم طعم او د خصوصیات حاصل شوي ومن احکام النوع ما يعم الافراد اس دی هر نوعی بیا دنیا افراد وی ا د هرې نوعې خپل احکامات وي نو ځنې احکامات داسې وي چې هغه د نوع ټولو افرادو ته چې وي شامل وي و منها ما لا یوجد الا فی البعض او ځنې احکامات داسې وي چې هغه د نوع په ټولو افرادو کې نه وي هغه د نوع بعضې افرادو کې موجود وي حیث تستعد الماده چې په هغې مادې کې صرف استعداد خدای پاک اچولی لکه وګوره کنه وتتفق الاسباب اسباب په هغې کې جمع لکه مثال مچۍ ته وګوره دی شهد والی ته نو په هر یوې کې خدای پاک دا صلاحیت اچولی دی چې دا شهد چې کی جوړ کی نو په دې حکم کې خو ټول چې دي سره شریک دي په شهد جوړولو هغه کې لیکن مقصد دا دی چې د سرداری چې ایوه سردار سی هغه یعصوب چې ورته وایي د هغې صلاحیت په هر یوې کې نه هغه خو په دې ټول غټ یو پورا ګڼ شای مچۍ وي دوه زره درې زره لس زره نو په هغې کې چېرته ایله په یوې کې هغه سرداري صلاحیت چې وي اچولی نو ځینې احکامات داسې چې د نوع هر فرد کې موجود وي او ځینې احکامات داسې چې هغه د نوع هر فرد کې موجود نه چېرته یو نیم فرد کې صلاحیتونه په هغې کې موجود وي وان کان اصل الاستعداد یعم الکل اصل استعداد خو په ټولو کی وی کل یعصوب لکه یعصوب واخله چا کوم دو مشر وی امیر النحل من بین النحل په هغه نحل کی واخله دارنګی والببغاء یتعلم نو هر حیوان خو نه کئ ببغاء صرف زده کئ محاکات تی اصوات تی ناس بعد تعلیم و تمرین چی کله طوطی ته تعلیم او تمرین ورکی بیا دا مقصد دا چی هغه محاکات آچکی زده کی یعنی خبرو هغه کولای شي نقل کولای شي اوس دی وای چې تا دی ګوره د نباتاتو کې تا سوچ وکړه تا په حیواناتو کې چې وکړه سوچ وکړه اوس رئیسه ته په چا کې سوچ وکړه د انسان او د انسان په خواصو کې چکا سوچ وکړه ثم انظر الى نوع الانسان بیا ته نظر وکړه په نوع د انسان کې د انسان په نوع کې چوکا نظر وکړه والتمتی چی داسی سړی د خوبه نه چیت شی داسی سره وغزیږی داسته پکی والجشا ډکاری مکاری ودفع الفضلات او د فضلا شیونو دفع کول ومس الثدی او بیا مقصد داده چی ماشوم پیدا سی بیا هغه دی تی مقصد داده چی چوس کول فی اول نشأته په ابتدا د نشأت کی نو دا په نورو حیواناتو کی شته او په انسان کې هم شته خو لیکن دې سره سره به په انسان کې څه مزید خصوصیات هم ته میندای وتجد مع ذلك فيه خواص او دې سره سره به ته میندای په دې انسان کې څه خصوصیات یمتاز بها من سائر الحيوان چې په هغه سره دا انسان د نور حیواناتو نه څه ګرځي ممتاز ګرځي منها النطق چې هغه یو چې شاید نطق ته نطق چه څه قوت نطق تا دا په انسان کی شته په نورو کی نشته وفهم الخطاب او بل خصوصیت چه دا فهم الخطاب دا دا په انسان کی شته په نورو کی نشته وتولید العلوم الکسبیه من ترتیب المقدمات البدیهیه او دا خبره چه مقدمات بدیهیه او ته ترتیب سره ورکی او بیا مقصد دا چه علوم کسبیه او علوم مجهوله نظریه ورنه حاصلی دا شی په انسان کی مینده دا مقصد په غویانو که غویی ډیر غټ شی کنه چیرته مقدمات بدیهیه ورته ترتیب نشی سره ورکولای چی بیا هغه نه یو علم نظری چی کی حاصل کی دا دی انسان کار ده او منطق سره انسان دی نورو شیونو نه چه ده ممتاز ګرځیدلی ولی مقدمات بدیهیه ورته ترتیب ورکول چی هغه نه علوم نظریه حاصل کی دا په څه کی وی دا منطق کی یعنی اصل خدا بحث ورنه کی ټیک ته دا شیونه په انسان کی خدای فطرتا اچولی خو که یو سړی کسباً په دې کې ترقي غواړي نو هغه به بیا په چا سره کوي؟ په منطق سره کوي چې دی مقدمات بدیهیو ته ترتیب ورکړي او بیا په هغه سره علوم ځکه دا منطق نه ده دې نه انکار کول دا جهالت ده دې نه څوک انکار نشي کولای دا به بلکل احمق نه بلکل په څلورو خپو حمار به یی چی دی حقایقو ځکه چی دا فطری شی ده د منطق چه ده دا فطری شی ده دا د انسان په طبیعت کی او په ذات کی چه ده داخل ده منطق کی چا نه باس کیږی دلیل نه نو چی دی درته وایی کنه چی یاره منطق ویل ندی پکار ته به ورته وایی چی ولی نو دی به دلیل ته تپوته یو ته چې د اوس لګیا دا ته منطق وایي چې د اوس دلیل وایي غولي منطق خو دلیل نه چکی بحث کوي چې په یو مدعا باندې به دلیل په کومې طریقې سره وایي کوم دلیل به صحیح او کوم به صحیح نه نو چې کله په کوم وخت کې در سره خبرې کوي په دې باندې باس تر سره کوي په دې وخت کې د خپل ځان چوي مناقض وي خپل ځان سره مناقضه کوي دا وایي چې منطق ضرورت نشتا او دا مقصد دا لګیا پچا کړه په منطق کې دا مدعا په دلیل سره چکی ثابتې شه جی نو دا ډیر حمقا یې وتول ها البته یو مقصد دا دی چې په یو علم کې شغف وي لکه مخکې به ډیرو خلکو به داسې کول چې قرآن حدیث دا شیونه به بالکل ویل نه اسم لس لس کاله به ورته پراته و شنې شنې خولې به یې په نیولې وي دا بیا نه ده ټیک او یو کم سے کم دی علومو دوره قدر ویل چې هغه اصطلاحات قدر زده کړي چې دونه خو سړی ووایي اوس دلته دا صورت نوعیې دوه دا چی علوم مقدمات بدیهیه ته ترتیب سره ورکی التولید دی علوم کسبیه و نه رادرومی دا شی نه اوس چی تا اصطلاحات قدر دی یو فن نه ویلی بیا به ته څنګه پدی خبرو پوه شی نو دا خو ټول علوم پر بیا خو دا ټول کتابونه سر نه لیکل پکاری دا بړنګای کوم داسی یو تفسیر یا یو کتاب دا چی په هغه کی منطقی اصطلاحات نه استعمال شوی سوک په وخای سونه زیات پکی دا استعمال شوی دی دنیا شینا نو دور قدر ویلی ضروری دی چی کم سے کم سړی هغه اصطلاحات چکی زده کی نو یو وار یی ویل دغو کتابونو ضروری دی چی استعداد جوړ شی دا نه چی ته به بیا ټول عمر ورته اړم یی او مقصد دا دی چی نور کتابونه به نه وایی لس لس کاله به یو سلم او قاضی وایی دی مونږ مخالف یو ما خپل دا مزاج نه ده خو یو وار یی ویل کم سه کم چی دی پکار دی چی هغه اصطلاحات سړی ته یاد شی لا سبا چیرته خبره راشی چی په پوهیږی پسی میندولای شی وتولید العلوم الکسبیه من ترتیب المقدمات البدیهیه دا دی انسان خصوصیاتو نه ده او من التجربه یا دی تجربې نه تجربه چاته وتای تکرر العمل مع النتیجه الواحده چی بار بار یو عمل کاو شی نتیجه یې یوه روزی دی ته تجربه وایی تجربیات دا خپل په بدهیاتو کی یو قسم د دلایلو هغه ته تجربیات وتای والاستقراء دارنګ په استقراء سره انسان شی نه معلومی استقراء چاته وتای تتبع الجزئیات الکثیره لاثبات الحکم الکلی چی د اثبات د حکم کلی د پاره ته د ډیرو جزئیاتو تتبع وکی یو جزئی کی یو حکم مند کی بل کی بل کی اخر حکم په ولګی چی دی به چه وی دا حکم ده دی ته استقراء وایی لکه مثال یو حیوان دی ولید چی دی کله شخوند وایی کاتنی داړه خوځی بل دی ولید بل حکم دی ولګاو چی مقصد دا ده چی هر حیوان چی هغه شخوند وایی یحرک فکه الاسفل نو هغه به کاتنی داړه چه کئی خوځی لیکن استقراء کی که یو جزئی دونه جزئی متخلف شی نو دی سره په استقراء کی فرق نه رادرومی ورته لچی وی لمبه و لمبه دا سره شهادت کی فرق نه رادرومی نو مقصد استقراء کی که چرته یو جزئی دونه جزئی متخلف شی کنه نو په دی سره استقراء کی فرق نه رادرومی دارنگی قوت حدث واخلا قوت حدث سرعت انتقال دی ذہن دی مبادیون مطالب تا دی مقابل نظر و فکر رادرومی اوس ته نظر و فکر ته تی منطق نه نیوی ته اوس حدث پیژنی ته نظر و فکر نه پیژنی چی چاته وتای ایا دا دی حرکتین تدریجیتین نام ده چی حرکت تی مطالب نه مبادی ته تدریجا او بیا دی مبادی نه مطالب ته تدریجا نو دی دی حرکتین مجموعه نام نظر و فکر ده که دی هغه حرکت ثانی دی لوازم نه چی کوم ترتیب ده نو هغه نام چه ده نظر و فکر ده بیا مقصد دی دی مقابل حدث رادرومی و بضدها تتبین الاشیاء متنبی وایی اوس خو هغه متنبی و نه باسلی ده ښه جی نو په ضد سره شی معلومیږي نو چې نظر و فکر وپیژنې نو هلته به حدث وپیژنې چې حدث چاته وتایي چې د مطالبو نه ذهن انتقال وکړي مبادیو ته دفعتا او بیا د مبادیو نه مطالبو ته دفعتا آنن تدریج نی پکې بیا دې ته چې وتایي قوت حدث وتایي سرعت انتقال د ذهن د مبادیو نه په طرف ته مطلوب دې ته چې ورته حدث وتايي نو کله انسان په حدث سره شی معلوموي چې خدای پاک ورته قوت حدث ورکړی شه جی ومنها الاهتمام بامور یستحسنها بعقله او بل دی اغو خصوصیاتنا اهتمام دا دی داسی امورو چی اغا دی دا عقل اغا مستحسن گنی ولا یجدها بحسه ولا وهمه حالانکه په حس او وهم سره دی اغی ادراک نشی کولای خو عقل وای چی دا کار چدا خدا که تهذیب النفس لکه تهذیب د نفس لکه تهذیب د چا نفس نو عقل دا وای چې دا ښه ده حالانکه حس او وهم د دې ادراک نشي کولای چې د نفس تهذیب ښه ده چې په نفس کې ملکات فاضله سړی پیدا کی او ملکات رزیله ورنه وباسي و تسخیر الاقالیم تحت حکمه یا تسخیر د اقالیمو چې سړی د ډیر بادشاہی چکی فتح کی او په ټولو کې د یو اسلامی نظام چکی رایج کی نو دا په حس سره دې خبرې ادراک نه موندیږی چی دا ښه کار ده وهم سره نه یی کنی وای به چی وای پدی کی خو به دنیا مرګونه یی داسی لیکن عقل دی دی چه کئی استحسان کئی او مستحسن یی ګڼی نو دا ټول خصوصیات تی چا دی انسان دی او دا دی انسان نوع تقاضی دی او نوع تقاضی ځکه دی چی که کوم انسانان په غرونو کی اوسی که کوم په سمو کی اوسی ټولو په دې باندې چې کوم ملت سره تعلق لري ټولو په دغو شیونو باندې چه کړی ده اتفاق کړی ده معلومیږي چې دا شیونه د انسان په نوع کې چه دي پراته دي او دا د ده نوع چه دي تقاضې دي ولذلک یتوارد علی اصول هذه الامور جمیع الامم او له دې وجې نه اتفاق کړی ده په اصول د دې امورو باندې ټولو امتونو حتی سکان شاهق الجبل جبال تر دې چا په غرونو سرونو کې اوسي هغه په دې خبرو باندې پوهېږي وما ذلک الا لسر ناشئ من جذر صورته النوعیه او دا نه ده مګر دا دی دی وجنه چې دا یو راز پروت تا چې آپ جړلو دی هغه صورت نوعیه نه چې در ناشي سلای دا او پته ولګی دی چې انسان صورت نوعی دی دغه شیونو چکه تقاضا کوي وذلک السر ان مزاج الانسان یقتضی او دا راز دی دی خبری تقاضا کئی چی مزاج دی انسان دا مقتضی دا دی دی خبری چی عقل دی دی غالب وی پا قلب دی دی بانی چی دی دی عقل دی پا دی قلب بانی چی وی غالب وی او قلب دی دی قاہر وی پا چا بانی پا نفس بانی یعنی نفس بانی دی زړه غالب وی او پا زړه بانی دی سوک غالب وی مقصد دا دی چی پا مزاج دی انسان عقل دې په غالب وي ځکه مې پرون طاهر وال ته ویلی نه وو چې عقل نور څه راته وایي زړه مې نور څه نه پوهېږم راته ایښی یې دام نه یي کله عقل یوه تقاضا یي او د زړه چې یي بله تقاضا یي ښه جي اوس مسئله دا ده انظر الی تدبیر الله لکل نوع وکیف دبر الله الخلق دې ته وګوره چی الله تعالی په هر نوع کی څنګه تدابیر کړی دی او خدای پاک دا نظام مقصد دا دی چی څنګه روان کړی دی اوس ته سوچ ته کو ثم انظر الى تدبیر الحق لكل نوع هر نوع ته وګوره بوټی ته خوراک څنګه ورکړي سکاک څنګه ورکړي دا شینا ثم انظر الى تدبیر الحق لكل نوع وتربیته ایاه ولطفه به او خدای پاک سنگ په هر نوع باندې مهرباني ګانې دي اوس بوټو ته اول راسه نباتاتو ته فلما کان النبات لا يحس ولا يتحرك نباتاتو کې احساسات نه وي او حرکت نه وي پکې جعل له عروقا تمس الماده المجتمع من الماء نو ځکه خدای پاک په دې کې رګونه پیدا کړي دي یعنی هغه جړلې پیدا کړي دي چې مقصد دا دی چی چوسکی هغه ماده مجتمعه من الماء چه کوم کا ته په ځمکی کی نمی هغه دی طرف ته را کاږی او په دی کی ټول په دی هغه کی چه کئی سرایت کئی او ورته پاس کئی لکه زړه هغه رګو ته وینه چه کئی پاس کئی دارنګه دی دی هغه جل دی او دی دی شاخونو ته هغه نمی چه کئی او اوبو لمدوالی پاس کئی والهواء او دارنګه هغه هوا ولطیف التراب هغه مقصد دا چی باریک هغه خاوره دا دی دی په ذریعه سره ورته پاس کیږي ثم یق... دار چسکی ثم يفرقها في الاغصان وغيرها على تقسيم تعطيه الصورة النوعية بیا په هغه شاخونو کې تفریق کوي چې څنګه د دې په داسې تقسیم سره چې صورت نوعي څنګه تقسیم چکي تقاضا کوي اک شان په دې شاخونو کې سکي تقسیمي ولما کان الحیوان حساسا متحرکا بالاراده لیکن اوس حیوان ته رایشه حیوان په تخلیق کی سوچ وکا چی ایغه انتظام دی امور خدای څنګه کړای دا ولما کان الحیوان کله چی حیوان داسی حساس و متحرک بالاراده و لم یجعل له عروقا نو ګور حیوان دی پاره اوس خدای پاک هغه جړ لینه دی پیدا کړی تمس المادة من الارض چی هغه ماده بیا دی ارض نه چکی چوس کئی داسی نده بل الهمه طلب الحبوب والحشیش والماء من مزانها بلکه دی به طلب کئی د حیوان هغه مقصد دا ده خدای پاک په ده زړه کی دا الهامات وغورځوی چی دی د طلب د دانو دی وکی او د وښو دی وکی او د اوبو دی وکی من مزانها د هغه مواقعو نه چی کوم مقصد دا ده چی کوم کی دا شیونه ملاویږی هغه مزان چی هغه ځایونه دا د شاه صاحب خپله اصطلاح ده، هغه ځایونه چې دا شیونه پکې ملاوېږي، ګوره مرغۍ سهار پاڅي، ځي که نه خپل دانو پسې، بل حیوان پاڅي، ځي که نه خپل ښه چراګاه ته ورځي، چې نن دې چېرته څرولی يي، سبا یې پرېږده، له کلي نه دې درې کیلومتره لرې يي که نه، دی به ځي، ځي، ایښ چراګاه ته به ځان څه کوي، رسوي. دا خدای پاک ورته پکې زړونو کې الهامات چېي، د دې خبرې غورځولي. وألهمه جميع ما يحتاج إليه من الارتفاقات، او دی ده ته الهام کړی خدای پاک د هغه ټولو شیونو چې کومو کې دی مقصد دا د ارتفاقاتو ته په کومو شیونو کې محتاج ده ارتفاق دا د شاه صاحب یوه خپله اصطلاح ده ارتفاق ارتفاقات جمع ده دا به وروسته رادرومي د ارتفاقاتو بحث خو ارتفاق دې ته وتایي چې په سهولت سره د زندګي تېرولو اسباب پیدا کولو ته ارتفاق وتایي ارتفاق چاته وتایي سهولت سره آرایش سره زندګی تیرولو دی پاره اسباب جوړولو ته چه ورته ای ارتفاق ورته ای نو ته وګوره چه بیا د ګرمی وشی بیا سیانه ته سوری ته زور کوي کنه چه بیا یخ وسی بیا لمر ته زور کوي کنه چه باران شي بیا ولی بوټو ته ګډیږي او چرته یې کمر کونه لاندې سکیږي ودریږي نو دا ټول چه په سهولت سره د زندګی تیرولو تدابیر آ خدای پاک پدې کې چوي الهام کړی خو دونه د چه انسان ورنه او هغه نوعه چی هغه مقصد دا چی د ځمکی نه داسی نه دیر پیدا لکه چونجی چر پیدا شوی دی نو چی کومه داسی نوعه ده چی دا دیدانو غوندی نه ده دبر الله تعالی له خدای پاک دا انتظام ورته کړی ده بان اودع فیه قوة تناسل چی په دی کی قوتونه د تناسل اچولی دی ولی څونه دا په دی آرامیتوب کارو دو نه پوهیږي څنګه مقصد دا چی دا کیسې کشبی او رزی وخلق فی الانثی رطوبة یصرفها الی تربیة الجنین او بیا په هغه مادې کی چی کوم مؤنث وی لکه چرګه او کونتره سپی مکخره چی کوم مؤنثات دی په هغه کی رطوبت اچولی چی هغه صرف کړی دی تربیت دی جنین ته چی هغه رطوبت دی وجه نه دی په نس کی هغه دی بچی چه کیږی تربیت کیږی ثم حولها لبنا خالصا بیا چی کله د حیوان بچی وشی نو هغه رطوبت هغه رطوبت چی کوم خدای پدی کی اچولی نو هغه نه بیا ورته خالص چه جوړ کی شوده جوړ کی والهم المتولد مس الثدی او بیا هغه متولد ته دا الهام وکی ګوره چیرته خپه یې نه ده ورنه نیولې چیرته لکۍ یې نه ده نیولې چې لږ اخ کېږي بس هغه تیو ته یې څه کوي خوله وروي او بیا یې چیسکوي او بیا دا الهام ورته وکړي چې اله دا اوس غړنګ کوه تېروه وازدراد اللبن او ابتلاء د لبن ورته الهام وکی اوس ته وګوره وجعل فی الدجاجه رطوبتا یصرفها الی تکون البیض په چرګ کې خدای پاک رطوبت اچولای په مؤنث چرګ کې چې هغه رطوبت تکون دی بیس طرف ته دی چې کی بوزي بیا دی اگی اچي زبردست چونه مزیدار کوي فاذا بازت بیا چې کله دی ټول اگی په نس کې ختم کی اصابها یبس بیا دې ته خشکی لاحقه سی په نس کې داسې خشکی نه خوږ خشکی یو رطوبت وی او یو دی هغه مقابل یبس وی دا خپل طبی اصطلاحات دی داسې هغه مو نه کړی چې خشکی دا مقصد چې دا ځای می خوږیږي دا خشکی نه یعنی هغه رطوبت مخالف یو قوت پکې ته پیدا شي وخلو جوف خېټه خالی شي یحملانها علی جنون چی دا بیا دا چرګی په دې باندې مجبوری کی چی دونه سمی لیونی جوړی شی او د نورو چرګو نه منډی وهی او کړته چرګ چی تاسو ورته وایو ځان لیونی کی او ته به ورته خوراک اچوی دی منډی وهی او لیونتوب پکی هغه کی او دا دی نس خالی شی نو دا دی ته دی مجبور کی چی دی څه شی غواړی چی دی په کینی او د خپل سینه په ډکه کی او داسی په اومږی اومږی نو ځکه دی په هغه باندې بیا په هګیو باندې مږی هګیو نه بچی پیدا کیږی که هګۍ ورنه لرې کړي بیا دای دا کورتوالی داسې زر اچوي نه څه ځان ته غواړي هسې ټوله سره ناسته یې څه سره چه کېږي مږله شي دا هغه دې نس کې چې کوم هغه پیدا شوې ده خلا هغه بند کول دی غواړي خدای پاک دا الهامات پکې اچولي دي هسې چرګه به ته کېنی دغسې چې دی کېني دا کار وکړي نه کوي وخلو جوف يحملانها على جنون يستدعي ترك مخالطة بني نوعها داسی لیونتوب پکی ته پیدا کی چی آ تقاضا دی ترک تی مخالطت تی بنی نوع کی چی دی نورو چرګو سره بیا نه تم کیږی و استحباب حضانت شیء او دی دا محبوب ګڼی چی زه د یو شی حضانت وکړ تربیت یې وکړ تسد به جوفها چی په هغه سره د دی هغه جوف چه ده هغه مقصد په ډک غوندی شی او داسی په شی باندی کینی او ځان په مږی غوندی چی هغه دی سینې کی هغه پورکیدلو ماده راشی په هر حال دا خو اوس ټیم پوره شو که دا هغه پورې به رسي ټیم لا شته ده اوس پاو باندې ده ګنټۍ که نه اته بجې ده ښه دغه یو ټکی خو ووایو که نه که بس ښه د حمامې والا خبر بیا به ووایو هغه د ټنګ محبت، مانوسیت، په مابین د مذکر او مؤنث کی ګوره څنګه خدای پاک د دو په مابینس کی انس او محبت پیدا کړی ده مذکر مؤنث کی او محبت سره کئی او یو بل ته غاړی سره ور بدلوه او مقصد دا دی چی دا چونچ چی کوم د دی وی دا مخوکی دا یو بل کی سره ورکړی نو دا خدای پاک دا یو ماده په دې کې اچولې ده وجعل خلو جوفها هو الحامل علی حزانه البیض بیا دې کې هم ماده کې خدای پاک هغه رطوبت اچولای وي چې هغه اخر نتیجه داسې چې دی اګی وکي بیا چې کله اګی وکي بیا د دې نس آ خالی شي نو بیا چی کله یې نس خالی شی نو دا دغه کونتره په دی باندی برینګښته کی چی دی په دی خپلو اګیو کینی او سینه چه کی آ په کښیږدی او د خپلو اګیو حفاظت وکی بیا یې ګرځولی د خلود جوف ته دی حامل باعث محرز په حضانت ته هغه اګیو کی په هغه باندی حامل او باعث دی دې خبرې ګرځولی چې دی حفاظت وکړي او سینې لاندې کړي بیا چې کله هغه نه بچي پیدا شي نو په دې کونترې کې چې کوم رطوبت پاته ده زوړ نو هغه خدای پاک په قی قوت ورکړي او په قی باندی چکی بدل کی نو چی کله بیا دی خوراک وکی نو بیا یی واپس قی کی او هغه بچی ته په هغه مښوکی باندی هغه خپل نس نه خوراک چه کئی رباسی او ورکی یی دا د هغه رطوبت اثر وی چه هغه رطوبت دی په نس کی کوم پاتی شوی وی نو هغه که خدای پاک قوت تی قی یی جوړ کی بیا مقصد دا دی چه دی هغه خوراک چه وکی نو هغه په قی صورت کی بیا هغه خپلو بچیو ته ور منتقل کئی. ثم جعل رطوبتها البالیه بیا هغه رطوبت بالیه دی دی خدای پاک وګرځاو تتوجه الی التهوع چی هغه تهوع طرف ته قی طرف ته استفراغ طرف ته متوجه شی وجعل لها رحمة علی الفرخ او دی ته ګوره څونه رحمت ورکړی په خپل بچی باندی دی خپل نس نه خوراک ته روباسی وجعل رحمتها مع الرطوبة البالية سببا لتهوعها او خدای پاک د دې رحمت سره د هغه رطوبت بالیه دا بیا سبب جوړ کړي لپاره د قیع د دې کونترې و دفع الحبوب والماء الی جوف فرخها او دفع کول د هغه دانو او د اوبو په طرف د هغه خیټې د خپل بچي خپل بچي خیټې ته بیا هغه اوبه شیونه چې کوي ور په دې طریقې سره اچوي وجعل الذکر منها بسبب الانس یقلد انثاها او بیا د مذکر دی انس دی وجنا دی دی اغا خپل مؤنث تقلید پدې کې کوي کنه هغه کې خو هغه شاعر رطوبت نه وي خو دی هغه انس دی وجنا چې د کونتر او کونتر خپل مابینس کې ډیر محبت وي نو دی هغه انس دی وجنا دا کونتر ولګی او د هغه خپلی کونتری څه کئی تقلید کئی نو دی هم بیا بچی ته مښوک په دی مښوکی کی ور دننه کی او مقصد دا دی چی قی غوندی ور وکی هغه چی کوم دانی یی خوړلی وی یا یی اوبه څکلی وی هغه د بچی نس ته چه کی ور توی کی وخلق للفراخ مزاجا رطبا دارنګه خدای پاک هغه بچی دی پاره مزاج رطب پیدا کړی یعنی په هغه کې رطوبت وی بیا هغه رطوبت خدای پاک چې کله دی لویږي هغه رطوبت خدای پاک په هغه بڼو باندې بدل کړي نو د ده وجود نه هغه بڼې اوځي کوثرې وشي او بیا سبا خپل مور پلار سره الوځي او خپل صحرا باندې ورسره دانې ټولوي ثم حول رطوبتها ریشا تطیر به بیا هغه رطوبت نه هغه ریش جوړ شي تطیر به چې په هغه سره دی څه کیږي الوزي اوس دا خو د حیواناتو هغه درته بیان که جعل الله الانسان قابلا للالهامات والعلوم البته دی انسان په حالاتو کی سوچو کی نو انسان بیا قابل دی الهاماتو هم دا او قبولیت تی الهامات جبلیه و نه او علوم طبیعیه و نه نو ټیک ته دا شیونه خو په نورو حیواناتو کی وو احساسات و تحرکات و الهامات قبل ول جبلی او طبعی شیونه ورته معلوم یعنی طبعا مقصد دا دی چی خدای پاک پکی څه شعور هغه اچولی وو چی دا شی ماته مضر ده او دا شی ماته چه دا نافع ده لیکن انسان دې سره سره په انسان کې یو بل جوهر زائد ده انسان څه ده ذا عقل و تولید للعلوم الکسبیه دې ټولو څیزونو سره سره انسان هغه صاحب عقل هم ده نمبر ایک و تولید للعلوم الکسبیه او دی تولید دی علوم کسبیه و کولای شی دی علوم نظریه و تولید کولای شی مقدمات بدیهیه و ته ترتیب سره ورکی او بیا علوم کسبیه دی هغه نه حاصلی نو چه کله دغسی خبری وی نو اوس انسان معاش ته پاره انسان ته چونکه خدای عقل ورکړی ده نو اوس انسان چی د خپل معاشی ژوند تیری نو دا داسی به نه تیری خاص لکه هغه بوټو چی کوم تیراوه چی دی ته هغه غوندی جرړی ورکړی یا د ځمکی نه چه کئی دغسی په جرړو خوراک کئی نه او دا د ځناورو غوندی نده بلکه انسان ته خدای پاک عقل ورکړی نو دی به خپل معاشی نظام کی تدبیر کئی چه به کئی سوچ به کئی یو عجیب انداز سره به دا معاشی چه کئی تدبیرونه کئی ځکه الحمد